شوو په یو اوسن قنوت د خیر په وخت کې ښه نو چې لغوندې سختی ورته ورسی نو امیدی تندې تریون کې ډیر نا امیدا او چولی اثر کارا وینا رحمتا منا زیم زجر دی نو څو دا به ستاسو د پاره نقصان دی نه وي ضرور به وي او دا نمونه د ټولو نه لوی گمراه او دا سلورم زجر شو متعلق په سلور شکلو سره ورته وایا ادي په خپل بل د دوی په نفسونو کې وفي انفسهم دا ابو جهل زوی اکرمه هغه مؤمن شو ایمان راوړ حتا یتبین لهم تر دې چې ښکار شو دوی ته چې دا حق دی دویم نه د پر په توحید درب ستا کې دا خبره چې الله پارس باندې حاضر ناظر دی اولم یکفی بانه شاهد علی کل شیء اولم یکفهم شهادت ربک گواهی دربستا بریلیان نورانیین وی کافی نه پیغمبر علیہ السلام هم حاضر ناظر منگوائیونا کافی علا خبردار یقینا دوی پشکی دی دملاقات طرف قلنا علا خبردار اللہ هر کلر راگیرون که ربط د دیم اعتراض جو مشهور شوبه یوا مخکې سلور وی هغه کې مشهور یو قیزنا لهم قران کتابونو کې راوړي دي چې غیر الله ولنه کوي جواب دا د باغیانو مکتوب دی ټول انبیاء علیهم السلام ته توحید وحی شوی دی مینس کې د درو اعتراضونو جوابونه اول شوبه یره په خانو دا مسله نه ده کړی هم بابا ولی دروغ وې مشرانو ته کنزل کوي في اللصم واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم شفرسم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم کتابونه ستا خلاف دي دای جواب ماخذ لسم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله راشي دا چې دا الله دی کتاب سره اوتلو خبره درېم شوبه نو نه دکړي او خاني نه دکړي صورت په جواب ورکی تخالف العلماء كلهم نوې زید راغستیو پخانی مشران نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ان اقیم الدین چکلک او چلوی دین ولا تتفرقوا فيه او خانو نه دکړي عام کتابونو دي خلاف نور ملایان نه دکړي د اولی شبه جواب درین دیار لسم پین لسم شپارس د دویم شبه جواب لسم ولسم وتلختم او دو پنزوستم باون کی پیش کړه زو حمیم سی څلور اعتراضات د فکړه شورا درې خو خانو نه د کړی عام کتابونه ستا خلاف نو دا مسله نه ده کړې دا مخکینه صورت د دې امتیازات یو قالو قلوبنا فی اکنه پنځم دویم هغه صورت چې پاره کې پنځم هغه صورت شپږ چې شور جوړ کړي لا تسمعوا لهذا القرآن اته بشارات دیرشم یو دیرشم کی اغا صورت چه پاغی کی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا جواب د تلورو شبهو فدع الله مخلصین له الدین باندې راتلی حمیم شورا د دې مناسبت د ما قبل سره څلورو شبو جواب مخکې نو درې دلته په مخ کی صورت کی ادله یا نقلیه وحیه نو شورا کې اوم دغه ادله وحی سیوا کوي حمیم سجده کې ادله نقلیه په توحید نو شورا کې هم ده څلورم په دې صورت کې د دعا حمیم سجده من احسن نو دلته په بل فائدہ ذکر کی حمیم سجده زینی پیغمبران شرع لکم من الدین ما وصا به نوح نو په دې صورت کې به اجماع ذکر کی چې ټول انبیاء علیهم السلام حامیم سجده کفر به ذکر ذکرو 41 42 کې نو شورا کې هم ده لسم کی بذکر کی وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله سجده کی لا یاتیه الباطل نو شورا کی داغی حکم چی ولی باطل دی د نشی راتلی فحکمه الی الله سجده کی لا یاتیه الباطل نو شورا وی علماء د ضد دلاسا وما تفرقو سوار لسم کی الا من بعد ما جاءهم العلم هغه صورت چې د دریو سوالونو جوابونه راوړي نو عمل روانه کی بهر دی لبیته سجده تلقین د امتو چې فاستقیمو خوراکی تلقین د پیغمبر پاک هغه ته وی چې برابر شه په دې مسله نهي اختلاف کوي چې اختلاف چرتونه کې ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه نور کتابونه اختلاف ختمي میزان تلې لراوړه روان دي سجده کې ددو چې تکلیف ورته ورسی نو فیعوس قنوت لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوت نو دی صورت اتسلیختن کی امدغ مضمون إنا وإنا إذا أزقنا الإنسان رحمة فرح بها وشالشي وإن تصفهم صيئة بما برابر شو او سوار لسن کی بوی وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ دا بطور نمونه حمیم شورا در سیدی سرا پشل وجوه سرا مرتبط مخک صداقت القرآن نزلت صداقت القرآن ما به الاشتراک مخکې دفع د شبهاتو نو دلته دفع د شبهاتو مخکې شبهات چې چا کول نو شبهاتو کوونکو ته زجرونه نو دلته زجرونه د مخکینی صورت دعوا دفع د شبات اربعاو نو د دې صورت دعوا دفع د دریو شبهو اسماء الله الحسنى شل الله عزيز حكيم العلي العظيم الغفور الرحيم الولي قدير رب فاطر السميع البصير عليم لطيف قوي غفور شكور خبير حميد زريعه د معرفت الله اذا الله اسماء او صفات پیژني سورت درې باب کا د سہولت لپاره اول پنځم پوری درین پینزو دیر شما پوری او درین تر اخیره پوری فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا درین باب بدا غزین شروع شی چتیس نمبر آیات حامیم عین سین قاف کا سین مسخ کا قاف قذف کا حرف کا میم تحویل کا احد رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر د حامیم عین سین قاف نعباس سے فاسد وما حامیم اسم من اسماء الله تعالی عين عين المولون عذاب يوم بدرين سين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب قلبون او قاف في شو ابو ذر رضی الله عنه فاسد کذالک یوحی الیک تمهید مع ترغیب دی شوبه اصل کې دا چې پیغمبر د داسې خبرې دعوه کوي چړوان دي د اچا نه موږ نه دا اورېدلې ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة دغسی بابا دروغ دی وی مشرانو ته او ته بدی ردی او سپکی وای چې دا او د الله یواله نه دی بیان کړي دغسی كذلك انزل الكتب والصحف على الانبياء قبله حكيم وافعال واقوال کی له ما فی السماوات دومره سخت روغ دی له کی خاص د الله په اختیار اثبات ته تصرف الله لرا د وحی خلاصه خلاصه د وحی کذالک یوحی الیک هغه دا ده چې خاص د الله په اختیار کې ما فی السماوات و ما فی الارض توحید مسله الله پور تو لشان ولا تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن قباحت شرک ذکر کی خرابی د عالم و سړیا دومره دروغ سوی تو کوئی چې اسمانونه به اوچوي او پدې کې عظمت د شان د توحید دې چې په توحید سره دنیا کې امن راغلی دی تسبیح بیانی پاکی بیانی سر ساین در اخفل ویستغفرون لمن او بخنه غواړي دا چا د پاره چې پزمکه کړي الا خبردار یقینا الله صرف دا الله بخون کې مهربان حدیث مضمون دا چې لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله ويستغفرون لمن في الارض مؤمنان مرادي دي طول لبخانه نه عم مومن هم کیو الا ان الله هو الغفور الرحیم اول کی هیبت او رعب ذکر شو په آخر د آیات کی رحمت او لطف کی کتوبه واسی الله بخ بخی انما انت نذیر والله على كل شيء وكيل وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا كاف لبيان الكمال ترغيب للقرآن بشارت او تخويف اخروي دغسي وحکړه مې تا ته قران واضح په جبه عربي توحید مسله ده پکې چې ته ویارای اصل د کلو ومن حولها ټول دنیا ومن حولها بل پیغمبر ته ضرورت نه هغه څوک چې یې چاپیر دایری ټول دنیا ختم نبوت او یروي ته د ورځې د جمینا کې نشته شک پاري کې یو ډله په جنت کې بلا ډلا فسعیر په بلشوی اور کې ولو شاء الله لجعلهم امه واحده جواب د سوال چې کله قران پوره هدایت ته خلق ایمان ولې نه وروړي والظالمون سبب د حرمان چې دا ولی محروم دي د توحید او د قران نه ما لهم من ولیین او ظالمان دي اصل کې ام اتخذو من دونه اولیاء اعاده د ذکر بالشرک جوړې دوی سوا د الله نه کار جوړونکي ولی نسی نو فالله ولی الله دې وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله د دویمې شبهې جواب اوله شبهه کذالک یوحی الیک په قانون نه کړي دروغ دی وی ویل الذین من قبلک الله چې په دې مسله الله هیڅ څوک نه دی را لېږلی دویمه شوبه پخواني کتابونه ستا خلاف کوي زمن کتابونو کې ستا د مسلې خلاف نو تبو وای ومختلفتم او هغه چې اختلاف کوي تاسو پاره کې من شي ان هر څه چی وی او حکمه الى الله راځي چې قران ګورو او حکمه الى الله عام کتابونه ستا خلاف دي شامی وی فلیذهب سبعت اقدام مناظره وا وی تولیری کی شیخ رحمه الله وی ز پنجاب ته تلم تو جاو سحر راغلم وی تو کوم ملک ترک شوی مې نه وی هغه خبره شیخ رحمه الله بوي چې کله کتاب بنوي ډیشن راغې نو ما به زر زر وکړ نو سخی ګورم نو تا ته به وي چې یاره زمون کتابونو کې ستاد خبرې خلاف یزرعکم فی وروی تاسو لرا پدی کارخانه کی پدی انتظام کی لیس کمثلی شی نشته پزاد پشان د ذات تعالی د شی او خاص د الله اوریدونکو په لیس کمثله شیء انسان اسباب ته محتاج دی الله اسباب ته نه دی محتاج ليس كمثله شيء قرطبي وی چې داسې ذات ته چې مشابه د نور زوات سره نه دی او نه خالی دی د صفاتو نه واسطی وی چې نشته په شان د ذات د الله د نوم د الله د فعل د الله ها ټیک د اشتراک لفظی شته پاک دې د صفات او حادثونه ليس کمثله شيء لکه حوادث دي په حادث لپاره قدیم صفت محال نو د ذات الله لپاره حادث صفت نشی راتلی آیات رد په مجسمه او رد په مشبهه مجسمه ید که یدینا سترګه پشان زمونږ د سترګې مشبهات چې معطله دي اغا انکار د صفات د الله کوي اهل سنت والجماعت بین بین کوم صفات الله لره قران حدیث کی راغل دی تشبیه نه قلار شه اشکال آیات کی رازی لیس کمثله شیء نشته د پشان د مثل د الله یو شی خبره خاصل کې نفي د مثل ده د مثل مثل داغی نفی مقصود نه ده یو کاف زائد کا دویم مثل په معنا د ذات کا او د صفت کا دریم دا الله مثل نشتی مبالغتن لا بالکاف ولا بالمثل او سلورم که بالفرض د الله مثل وی نو د مثل مثل به وی نو د الله د مثل مثل نشتا نو مثل بالطريق الاولا نشتا نفی د مثل د مثل نه مستلزم د نفی د مثل لره کبل فرض د الله مثل وی نو د هغه مثل نشی کیدی نو د الله مثل خو بالطريق الاولا نشی کیدی دا الله مثل نشتا نه په کاف او نه په مثلو نه په حرف نه په جملی مفردات ته امام راغب معنا کوي مثل په معنا د ذات کا نشته په شان د ذات د الله او د صفات د الله څه شي نش نفی د مثل د مثل نه مستلزم د نفی د مثل رب الطريق الاولى نشته په شان د الله څه شي کتابونو کې ستا خلاف ومختلفتم فيه شيء فيه من شيء فحكمه الى الله نو درېم شوبه چې ټول مولایان ستا خلاف مشران ستا خلاف نو تو راشه مشران ګورا شرع لکم تمهیدی بیان کې دا ثابت شو چې سدی د الله دی مقرر کړی دی تاسو لپاره د دین نه تبلی دوی هغه لره په طرف دانه ولی الله راکاږي ځان خپل طاقت څوک چوغانی ارسی ځان خپل طاقت څوک حق ته ورګرځي ستا په ذمہ دعوت ته هدایت الله اختیار کړي الله یجتبی الیه دلیل دې پرد شرک فی الولایت والحکم اختیار د تشریع د احکام صفت الله سره شرع لك شارع مقنن صرف الله انبیاء بیانون کی فقها اجتهاد شارحین او شرع لكم من الدين د دین لا پته ولګی دا چې دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم پدې کې وضاحت ټولو نه الملت البيضاء ليلها كنهارها نوح علیہ السلام نه شروع کړه ځکه ادم علیہ السلام نبیو د رد شرک د پاره چړمبه راغلې دي نو هغه نوح علیہ السلام دی حدیث د شفاعت کې ام د نوح علی السلام نشورو کوي چې انت اول رسول بعثه الله الى الارض ما وصى به نوحا ان اقیم الدین چکلک او چلوی دین بدل کړه مخکینا یا کلام مستانف کا چلول د دین په خپل په عمل نور خلق ته دعوت په دلیلونو په دفع د شبهات او چکلک او چلوي دین پتاولګی دا چې هغه اصول چې په ټولو شرائعو کې یو شان ته دي ان اقیموا الدین کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء شرع من الدين څلور امور متفرع په ما قبل یو د دې حکم نامې دعوت دویم پدی پخپل قائم و سیدل ان اقیم الدین د خواهشاتو پیروی نه درېمې شبهې جواب و چې ډېر علما مخالف وو نو د دې دعوت مو ورکاوه اشیا مشرانو ګورا درې سوالونه دي اختلاف چا کړی دی عالم کله کړی دی پس ته علم نه ولی کړی دی ذکر اغسته دی اختلاف نه کړی دی مګر پس ته نه چراغل دی دوی ته علم اختلاف کتب سابقو کی د توحید خلاف مکتوب نشتا دا د باغیانو مکتوب دی جواب د سوال خلاف پست علم نکړی دی وجه بغاوت دویم باب دی ترغیب دعوت تا پلس جملو خاص دی تا بلتا اکلک شا لکتا حکم کیلی شتا تا مای وستقیم همز دوی په خواهشاتو پسې چې بیان د حق نه کوي سو يحاجون في الله من بعد ما استجيب له د دریم سوال جواب چې باغیان معذور ندي ما او دا ورستنه خلق دوته خو کتاب پاتې شوی دی معذور دي شي هغه کسان چې مناظره کوي فی الله په توحید د الله کې توحید کې هم څوک مناظره کوي اول دلیل پس داینا چې قبولیت کړی شوی دی حجتهم دلیل د دې داحزتن بکاران او د دوی سره اکثر د کندو په سر کتابی از جعفر روایت است منارس بابا جی ورته وی چې زه شابی خیمه تاسو نور الهدا خای زمشکات خیم من بعد مستجیب له چې قبولیت کړی شوی دی دا وی حجتهم ضاحفه الله کتاب کولاو کوم وما يدريك لعل الساعة قريب تخويف اخروي تسيز تعالی را خبر درکې په بار د قیامت کې چې قیامت نږدې دی پتا دې سره غواړي چې قیامت طرح کسان چې یقین نتی پدې او هغه کسان الله ډیر مهربان دی په خپل بندیانو هغه چاته چوغانی الله طاقت والا زورور الله لطیف قرطبی د دې شل معنی کړی دي ما یو معنا وکړه حفی بهم ډیر مهربان وبارون اتر اسناک لطیف من کان یرید حرس الاخره ترغیب اعمال صالحه او تزهید په دنیا د توحید خلاف چې څوکي نو داغي باعث دنیا هغه څوک چې غواړي فصل د آخرت نو سیوا به خود لره په فصل د دکی په خپل عمل سره ګټه د دنیا کوي هغه څوک چې غواړي فصل د دنیا ور به خود لره د دینه حاصل خپل عملونه او مالونه د اخرت په نیت سره خرج کړي عمل کړي نیک عمل کړي مال خرج کړي او په نیت د دنیا نه نه من کان یرید حاصل اخره په خپل عمل سره ګټه د دنیا مکوا شرک فی الحکم والتشریع تحلیل تحریم ورته ویل کیږي شاری په حقیقت کې صرف الله پیغمبر شاری بیانون کې دانه چې جوړون کې مجتهد مسائل کوي توسیع راولي او یوسی پیر استاد امام اختیارمند حل او د حرمت غنل دا شرک ته ام لهم شرکا جمهوری قانون کی اسم دینی جوړی نه نه د دو کار تنفیذ د احکام د باری تعالی دی کوم حکم چې قران سنت کې دی دا دی تنفیذ وکړي ویني به ظالمان په هک بد کې داغینه